کېده، ولې دا تاسې تقسیم کړي، څلوېښت هغه یوه ورور ته رسېږي او څلوېښت و هغه بل ته، نن پنځه څلوېښت و یوه ته رسېږي او پنځه څلوېښت و دا بل ته، نو حتماً زکات پکښې دی او هغه هم دوه پسونه دي، پر هر یوه باندې یو یو راځي، د حضرت پیغمبر اسلام علیه الصلاة والسلام همدا حکم دی چې څلوېښت پسونه د یو مالدار وي په هغه کې یو پسه کېږي بیا نو شپېتو او یاو اتیا بیا تر سلو پورې یو سل وشل هغه یو پسه دی که چیرې یو پر یو سل وشل بالا شي یو سل و یوویشت پسونه وه د یوه نفر بیا نو هلته دوه پسونه پر یوه سړي راځي نن دا ستاسې په مسله کې چې نوي پسونه دي او د دوو وروڼو دي دوی مالدارو کوچان دي دوه پسونه کېږي او که دغه دوه وروڼه د وطن خلق دي تجاران دي هلته بیا د پسو د سرو ته اعتبار نشته نصاب بیا نه لري دغه پسونه بلکې قیمت یې معتبریږي نو قیمت چې هر څو ته رسېدی نصاب ته ورسېدی بیا به هغه څلوېښتمه روپي دا ادا کېږي نو مطلب دا دی د سوداګر دپاره د تاجر دپاره پنځو لسو شل پسونه فرق نه لري هغه د دوی قیمت معتبر دی د هغه رنګه غالۍ سړی لري کپړې خرڅوي دا چاینکې وچاجوچې خرڅوي یا کتابفروش وي هغه به خپل دغه مال و سامان دا قیمتي په قیمت کې زکات کیږي او د کوچانو په مسله کې عدد د دې پسو معتبر دی او په باب کې د شراکت دا قانون دی چې دا مال به تقسیم پر ځای که هر هر ورور ته مستقل څلوېښت یا بالا رسېدلو زکات شته او که څلوېښت پوره نه رسېده بیا نو زکات نشته که اتیا پسونه د دوو شریک وي یو یو پسه پر هر یوه راځي او که داسې وي چې یو کم اتیا پسونه وي یعنې نه او یا د دوو کسانو شریک وي بیا دواړه خلاصیږي ولې هغه څلوېښت پرا و هر یوه ته ونه رسیده والسلام.